من صفات الله د اغه صفاتنا لها چې د دې حروف د پاره دي ومستحقها او صفات عارضه د دې حروف صفات عارضه الحمدلله تاسو پیژنئ چې صفات لازمه څه ته یو عارضه تفصیل درته په قاعده کې تیر شي صفات تیر شوی په خپل نظیر کې او په خپل مشابه کې کمثله پشان د خپل مثل وی مصنف رحمه الله د وهو ايضا حليه التلاوتينا د تجوید ظاهری فائدہ ذکر کړي مخکې حکم او داغي دلیل ذکر کو اوس په دې شعر کې ظاهری فائدہ د تجوید فائدہ څه ده حلیت التلاو وزینت الاداء والقراءه دا تجوید چې ده د دې فائدہ دا ده چې تلاوت کې خاصواله پیدا شي زینت پیدا شي قراءت مزیدار شي اے خدا هغه سره معلومول شي چې هغه دا ځای سمي دا ځای سي دې ته ویل کېږي ذوق سلیمه اوس به یو لیونه وای چې موږ په پته پوه نه شو ته به غاورې پوه شې دا ځای دی والې شوی او نه موږ داسې خلکو ته محتاج یو چې غنه موږ ته پوسو کو چې ته وایې چې څنګه چرله زینت پکې پیدا شو او کنه پوه شئ کنه د دې هغه سړی به د دې گواهی کوي چې د هغه ذوق سلیم وي عقل برابرۍ هغه لږ شي برابر یو له دوه نه وای دغه کې درې الفاظ ذکر شول التلاوه الاداء القراءه د تلاوت او د ادا او د قراءت په منځ کې څه فرق دی ابن المصنف ابن الجزري سے زوی د دې فرق ذکر کړي هغه وای وای تلاوت څه ته ویل کیږي تلاوت دا نوم د اغشی چې قاری د قران روزانه لولي دې ته تلاوت وای اے مثلا ته زه روزانه یو پارا تلاوت کوم یو پارا درس کوم درې پارې ځان سره گردان کوم دې ته تلاوت وای چې روزانه کم تکې ادا څه ته ویل کیږي الاخذ عن افواه المشایخ د خپل استادانو د خلین قران زده کول د ته ادا وای ما د استاد نه اوریدلې دي چې غدا سی وی او قراءت عام ده چې تلاوت تم وای او ادا تم وای مع حسن صوت بلحون العربي مرتلا مجودا بالعربي اغسوي ويقرأ القرآن بالترتيل ما لستيش قرآن كريم وقراءة عام ګرځولې دي بیا په دې کې اختلاف د چې کومه طریقه بهتره ده ګورا ګورا دغه نمک یو خبره زده کې د مشایخونو چې سړی علم حاصلې قران ته وای د دې دوه طریقې دي څو طریقې دي دوا یو دا د چې استاد وای او شاګرد غوږ دی ولې دا د متقدمین علما او طریقه وا استاد بکیناستو او استاد بشورو شو طالبانو به استاد تکتل ډیره ښه ده طالب ته په قران ډیر سميږي او یادېږي چې طالب وای استاد ورته غوږ نیولې ها نن سبا طالبان په خو خو به طالبان وی خو نه چې استاد بسو نه به قتل چې دې ځکه خلا ګول کړي وا دې ځکه بند کړ دلته کې خو توایا نو په دای باندې سکینه بیا نازلېږي تلاوت شروع کدري آیات نه پس ګورا چې د دې امیر زبنه بناست تساوزي داسې به کړی اول به داسې ګوري ته چاپلار به را پاسه ها اجي بیا دروغ پاره ده ته وي اده به بیا بار زادر سندې جي سمعت عنه ها نو دغه طریقه اوس بالکل څه پکار دي په دې عمل نه ده پکا ها د خوراکونو دور دي د چورو مورو ها دا دومره دومره کاسو دور دی او په یو کس د خوړو دور هم دی چې تی په یوازې خوري چې ته دومره خوراکو کې زه تعالی تلاوت شروع کوم سکینه به ځان سره وروړي الته نه طارق بوته په دې کې په دې تجوید په تعریف کې مصنف رحم الله درې خبرې ذکر کړي چې تجوید څه ته وایي یو اعطاء الحروف حقها من صفه لها ومستحقها دې صفات ته دې حروف ته خپل ټول صفات ورکول که لازمه دي او که عارضه دي دویمه خبره دا ده هر حرف د خپل مخرج نه ادا کول اګه دا بل په تعریف کې شامل شي چې واللفظ فی نظیره کمثله نو دا به بل درېمه خبره شي چې یو لفظ به د بل مرګري په شان ادا کې ولفظ به نزيدي کمس دی معنا دا ده لکه وخت مو وي بابو بي دی واړه حروف مد دي کنه دي نو اول یو ګدې ډېر او بل لاندې یو ځکه قاف ته فتحه ده په بل ځکه قاف ته فتحه ده په یو د ډکوې بل د باریکوې اولنی باندې فتحه ده په دویمه مرتبه د تفخیم کې ده او په دریم باندې سکون ده مخکې ته فتحه ده هم په دویمه مرتبه د تفخیم کې ده نو اوس بسنګ شاقاق دا نه چې شاقاق او یا شاقاق واللفظ في نظيره كمثله هو شيء كبوين شوي نو تجوید څه ته وایي ورکول دي هر حرف ته صفات لازمه او عارضه تجوید په کتابونو کې چې حقها لفظ ذکر شي کنه حق مراد دي صفات لازمه او مستحق نه صفات عارضه ښه دیو جن د دین عظیم سے بل کتاب د داغینوم د التمهید فی علم التجوید هغه کې ذکر کړي او یاد د جیم په شان ادا کا مخرج خو یو دی आवाज دې پکې دی یو حرف دې بل د مخرج نه ادا کو ته ته قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و ورد كل واحد لاصله دې ونکو واللفظ في نظيره كمثله ما نادا دا یو صحیح ادا کې بل غلط ادا کې دا تجوید نه دی دا د چرتا څخه خلا خطا شو چې دا یو د سم ادا کو پوه نه شو او دې سره د قاری په تم لګي ها اګه تا قاری چې ته وې چې شابه تو سوای چې وا اخ اورجت الارض اثقالها او د یو زر پیری د آیت واړو فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى نو بیا دلته کې فاخرجنا نه وای فاخرجنا ولي د صرف دایو د توتی په شان یاد کړو قاری خو نه ده کنه تجوید خو نه ده کړی کنه تجوید خو بده الا کړو چې ولفظ په نظیره کمثله وي یو ځای کې مد ده مد لازم ده په بل ځای کې مد نشته مکوا متصل ده بلم متصل ده یو مرمت پکې وکا مد منفصل ده د باز قاری سے په مدونو کې اوسه پورې مقدار برابر نه ده دا ولفظ بی نظیره کمثله ده تا ته اویل شول چې چرته مد متصل راشي الته به دو الف مد کې ته نه کې یو ځای دو الف بل ځای دو نیم الف بل ځای درې الف بل ځای یو الف